ان هذا عدو لك یقینا دا ستا دشمن دی دا شیطان ولې زوجي کې استاد بیبي د بارا پلا یخرب یخرجنکما ودین باسی تاسو له دوړو لا من الجنت د جنت نه پتشقان په تکلیف کې وو ورځي ته ان لك یقینا نشته استاد پارا وسوسه لې شیطان وسوسه واچولا د شیطان من پټه خبره وته وکړه قال ورته ویل یا ادم یا ادم په وسوسه لې شیطان نو پټه خبره وکړه د شیطان قال ورته ویل یا ادم وسوسه پټه ونی خبره وته وکړه خبره وته ونی خو یې ته پته نشي زوم الله پاک منه کړو چې نه دا و نه خوري نو زید جنت نو استم نو ته یې منه کړې ته هم د جنت نو باسي ته قال یا ادم الله ورته یا ادم علی السلام هل نقصان نه عیبونه یا سوءات ما عشرم گاونه دی یو بل جنت کې د لباسو چې هغه لباس د وجنه دی یو بل نشو لیدلې شرمګان نه لیدلې کې د خزه خاون خزه خاون نه بل شرمګا ولید نه زګونه نه شو کنه یا د دی خپل کمزوري ولید لکه نه مخکې وی بول براز او دا شی زونه حساب کتاب او دا تکلیفونه پکې نه وګنه رسو بیا قصې خاطر ورانه شي کنه وتفقا شروع شو دا دواړه یخ سپانه چې تپلی علی ما په خپل ځانونو پورې می ورقل جننه پانی د جنت واس سره سره چې باغ تلاټ شو غزې نه ځین کله کې شمالې را شو کې کله بل ګول شو کې دا کله په سړه کې کې دیو چې راتلل جنت نن د یادګارونه ځان سره غیستیو او یا ځان سره د پانی د جنت راغسی وعسى ادم ربه خلاف کو ادم علی السلام ربه در خپل پغوا په تکلیف کې شو پغوان پریشان شو ټول بني ښه ټول انسانانو ویریان یو بل دشمنان نه دي ویریان خو زموږ دوستان دي په اما یاتینکم پس کچری راغ تاسو من نه زمانه طرف نه هدن هدایت په من تبع او دایا چا چې تابعداري کوي دې زما په لا یضل نه به گمراه کیږي ولا یشقا نه به بدبخت کیږي او چا چې د قران او سنت تابعداري کوي دا حکم دی نو ومن اعرض عن ذکر چا چې مخواړو زما د قران نه پاین له معیشت نه یقین وی بده لپاره معیشت جن ظن کن تنگ پریشان مال بډیری بچی بډیری هر څه بډیری خدای به خودکشی وکي داروی اوس کل کور نه تختی کله ځان ولي کله بل ولي ونحشره يوم القيامه اعمى را پورته بکو د قیامت پر ورځ قال ولي زکه دې بهتره غوره شی پرې خو چې د الله کتابونو الله تنه بهتره غوره شی به تنه لري کې ختم بکی چې د انسان سترګې دي دنیا کې رڼا پرې خو نو الله به ته قیامت کې رڼا واخلي دنیا کې رڼا څه د قران قیامت کې د الله رڼا لیدل شي سترګې دي بصیرت د دین په کارو چې بصیرت قبول کړي د قران نو چې په دنیا کې بصیرت د قران قبول نه کوو قیامت کې به نه خپل بصیرت ختم شي نو قال رب لما جردني دی به وي رب زما ولې دی را پر تکړو مال را اعمال وقد كنت يقنوم ز دنیا کې بصیرن ډیر لید خلیدون کې بصیرن لیدون کې ما ما خو غړي کې وړي وړي پرزي لیدلې قال كذلك الله خبرم دق شان د تدیر افلم یادی لهم آیا نه د ښکاره شوي دیو ته کما هلکنا قبلهم من القرون دی ولې سرکشي کوي ولې دیو ته نه دي ښکاره شوي الله وایي چې د دوی نه مخکې پېړۍ ما هلاکې کړي دي یمشونه ګرځي دیو فی مساکنهم د هغو په کلو باندې دا کلی غرق شوی دا غرق ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې عبرت دی لولي النهی د عقلمندو دپاره ولولا کلمة که نه وی فیصله سبقت چې تیر شوی د مر ربک د رب ستانه لکان لزامن نو به دا عذاب سمدستی جوخ شوی په دې پورې واجل مسمى لکان لزامن وی به دا عذاب په وس دی پورې واجل مسمى او نیټه مقرره کدا نوی الله وی او فیصله می دا نوې کړی چې زه مهلت ورکوم دا فیصله مې نه وي نو بس سمدستي به مې د عذاب تپلی وای ښه فاصبر علی ما یقولون نو صبر کوه په هغه چې دوی وایي څوک وایي ساحر دی څوک وایي جادوګر دی څوک وایي لیونی دی وسبح بحمدک ربک او پاکي بیانوه په صفاتونو د رب خپل قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د نور نه سهار پاسه او قبل غروبیا او مخکې د پریوتلو نه مازیګر او ماسپښین ومن انا الليل پس حصہ د شپې کې په سب بې پاکي بیانوه د الله ماښام او ماستن او اطراف النهار په طرفونو د ورځې کې لعلک درزا خامخا ته خوشاله ده هغه منځونو ټیمونه ولا تمدن عینیک عمر کاغه خپل سترګې لا ما متعنا بی هغه ته چې مونږ پیدا ورکړي ته بی پغی سرا زواجن جوړی جوړی شي زونو دامینم دینه زهره د حیات دنیا دا ډول ډول د ژوند دنیا دی لکه زو په کو پیر لان کو زرو سره لکه سم بنگله جوړ کړ د کبیر وځي دا اسی دې نظر ورځي دې نه خو دا نظر ورته اړه راړې نه چې کړيږي ورته لکه دومره مالی وي لنبتنهم فی الله و ازاز میخ کوم په دی باندې پی پدی کی ورزق ربک او رزق دربستا خیر غره دی او ابقا همیشه دی الله چې صدر کوي صبر خو شکر واسه او ځان به غړو ته بنه ګوري دنیا کې ځان نه بخکته ته ګوري چې زموږ لګي چې دین هغه ور بیګا سوال وړي نه ملوي زړې کپړې وا مرالک بالصلاه حکم کو خپل کورواله د منځ ګورې مونږ د نه پاتې نشي واستبر علیا او ټینګ شپدي باندې باندې لا نسالک رزقا زنه غوړم ستانه رزق څه مطلب رزق ذمہ واری پتا باندې نه دا رزق ذمہ واری الله په ما باندې نه پتا باندې د سولا ذمہ واری ده دی نه کنه الله سولا سولا ته جوړ نه ما رزق ټیکدار راغله ولاړ دی نه وخت کیږي منډه باندې تل بغړی زر زر خطه غد الړ نحن نرزقك من رزق درکو الله وی تا ته ول عاقبت للتقوا او خيستا انجام دې پرېزګارې دې للتقوا د پاره د پرېزګارانو دې وقالو وی دی لولا یاتنا بیات من ربی ولی ناراضی دی پیغمبر د سم معجزه زموږ ته بیت د من ربی طرف د رب ددنه او لب داتی ما بینتنا نه دی رغلی د واضح دلیلنا ما فی صحف الاولى چې په سوی پوړم بنو کیو ولو ان لغناهم کذا لکم دیول ربی عذاب من عذاب من قبله مخکې درا لګلو د معجزونه لقالو دیو بو خامخا ویل ربنا یا الله لولا ارسلت الینا رسولا ولی دې نه را لګول موږ ته پیغمبر په نت بیا ته کنه موږ ته ویدار کړو استاد آیاتونو من قبل ان نذل مخې دې نه چې موږ ذلیل شو او نخزا او رسوا شو الله کتاب به دې را لګلې پیغمبر به دې را لګلې موږ به منلې